والله بكل شيء عليم سوره النور شروع ده او دې سورت را نومم د دې آیت په مناسبت باندې خو د شوې ده چې په دې کې د نور ذکر راغلي ده دا ټول جهان چې روخانه ده د ازمکه او اسمانونه او په دې کې چې دا څومره ښکلا او څومره حسن دی څومره چمک دی دا ټول د الله د هدایت په وجه دی او دا ټول د الله غ نور دی کم چې د خپل بندگانو زړونو ته ورننستلې دی دا غي مثال الله تبارک وتعالى بیانوي چې دا الله نور چې کم زړه ته دن نه ننوځي نو مثال د نور د هغه چا چې هغه ایمان راوړی یا مثال د نور د الله په زړه د مؤمن کې د دې مثال څه دی دا بیانېږي فرمایي الله نور السماوات والارض الله نور د اسمانونو د زمکه دی یعنی منور د اسمانونو د زمکه دی او د دې منور نه مراد روخانه کوونکې یعنی هدایت ورکوونکې یعنی هادی اهل السماوات والارض الله هدایت ورکوونکې دې زمکه والا او تا او د اسمان والا او تا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما رب فرمایي ان الہی یقول نوری هدایا زما الہ او معبود وایي چې زما نور هغه زما هدایت دی چا چې زما هدایت ومنو نو زما نور دته ملاو شو او چا چې زما هدایت ونه منو نو زما نور دته نشي ملاوي دی د دې نور د الله مثال په زړه د مؤمن کې څه شی دی دا مثال بیانېږي فرمایي مثل نوره مثال د نور د الله په زړه د مؤمن کې مثال د نور داغه په زړه د هغه چا کې چې چا ایمان راوړی کمشکاتن پشان د یو تاخ دی تاخ چورته وای فیها مصباح چې په دې تاخ کې یو دیوه ده یو چراغ دی دا چراغ من شجرت مبارکه یعنی د ونی مبارک نه یعنی د تیلو دغه مبارک ونی نه زیتونتن چې دا د زیتون ونه ده لا شرقیه ولا غربیه چې نه شرقی ده او نه غربی ده یعنی نه مشرق طرف ته مائل ده او نه مغرب طرف ته مائل ده سیده ولاړه ده یکاد زیتها قریب ده چې د دې دا تیل یوزیو رڼا وکي نه داسې رانه تیل دی داسې اصلي تیل دی چې دا غې نه دا ډیوه بلیږي چې کې دې شي دا بغیر د دینم رڼا وکي ولو لم تمسسه نار اگر کو درسي هغه ته ور رڼا چې بلیږي خو ظاهر خبره ده هغه ته به یو تیلې وهل غواړي دا غې نه پس به بلیږي خدا دا غي نه بغیرم کی رڼا کوي نور علی نور نو چې بیا وته تلم بواله شو ور متبل کړه شو نو دیو نور خاصم موجودو د پاسه په بل نور راغې نور علی نور یو نور د پاسه د بل نور نه یهدی الله لنوره هدایت کوي الله خپل نور طرف ته یعنی ایمان طرف ته مې یشاء هغه چاته چې خوښ شي ويضرب الله الامثال للناس او بیانې الله مثالونه لپاره د خلکو والله بكل شيء عليم او الله په هر څه باندې علیم دی خبردار دی په دې مثال کې دا تاخ چې کوم ویل شوی دینه مراد د مؤمن سینه ده او دا مصباح د معرفت او د هدایت رڼا ده دا چې کوم په دې کې مصباح او دیوه ده نو دا د معرفت د الله او د هدایت رڼا ده او دا چې کومه شیشه ده پانوس دا د مؤمن زړه ده د مؤمن زړه ده د مؤمن د زړه د شیشه انتهایی صفاوی د الله نور چې کوم زړه ته ننوځي نو دا د زړه شیشه انتهایی پاک او صفا سوتري او پدې کې د حق د قبلولو داسې صلاحیت ورپکی ترجمه په ذهن کې کېدل پدې به خپو شي د مؤمن زړه د شفا صفا سوتره شیشه په شان دی او پدې کې د حق د قبلولو صلاحیت داسې دی چې بغیر د تیلی بلولو نه هم رڼا کوي څنګه چې دا تیل بغیر د تیلی د رڼا کوي کنه دقه سي کده تاسو د بهر نه څه غذا را نمشي نو دا دومره سپاسو تر دې چې د دینه بغیرم د روخان د په هدایت باندې او بیا کچرته داسې وشي چې معمولی غونې تیلی ورته خودل شو کڼکی ورته وواله شو، معمولي غوندې یو چنګاري ورته راغله، نو دا چنګاري هم د دې لپاره کافي دا تیار ده چې ډېر زر روښانه شي او ډېر زر لکه تېلو ته چې سړی تیلی ووهي او یو پړق کوي، داسې پړق کوي چې بالکل په یو ساعت کې اور اخلي، نو دقه شانتې د مؤمن زړه دی، یعنې وحي چې کله راشي د قرآني وحي دا تېزه رڼا، په هغې کې فورا یو فطري رڼا هم ورپکې نو چې کله د وحي رڼا هم راغله نو دا دی نور علی نور فطري رڼا ورپکې وه دا شیشه صفا وه د دې دننه چې څه آزادي دا ټول صفا سوتره دي حق قبلولو ته تیار دي فطري هدایت ورپکې ده په دې کې د وحي رڼا هم ورته راغله نو فورا نور علی نور یو رڼا د پاسه د بلې رڼا نه راغله او هدایت ډیر زر ملاو شو او دا مثالونه چې الله بیانوي دا خلک چې د چا په زړه کې د ایمان رڼا داخله شوې ده چرته یي دا ملاویږي کمزه نو فرمایي فی بیوتن دا په کورونو کې ملاویږي د دې مراد جمعهتون دي اذن الله چې حکم کړی دی الله ان ترفع چې دا غي تعظیم دی وکړي شي یعنی صفا ستر دی وساتل شي اوچت دی وساتل شي ويذكر فيها اسمه او یاد دکړ شي پاره کې نوم د الله يسبح له او تسبيح بیان داغه د پاره د الله د پاره فيها پدې کې بالغدو والآصال سحر او ماخام سو کې بیانې يسبح له فيها بالغدو والآصال تسبيح بیانې یعنی منځونه کوي د دې الله د پاره په دې جمعاتونو کې سحر او ماخام سوک یعنی هغه سنه چې په دنیا کې دی وو د شرک او د کفر د دې نه وګرځي ليجزيهم الله د دې لپاره چې بدل ورکړي دی تعالی احسن ما عملو د هغه عملو چې دوی کړی دي ويزيدهم او زیات ورکړي دی ته من فضله د خپل فضل نه یعنی مستحق دی نه لري خپل عمل په ذریعہ باندې خو د دې باوجود الله ورته زیاتی به انعام ورکړي او الله رزق ورکړي هغه چاته چې خوښ شي بغیر حساب به حساب والذین کفروا وغه کسان چې کفر کړي دي اعمالهم کسراب د دیو مثال د اعمال سره ک اعمالهم د دیو عملونه کسراب پشان د سراب دی سراب تاسو پیژن هغه د لری زه د شګو هغه پړقیدون کی ذرات چې د لری نه پی لیدون کې ګمان کوي چې دا وبدي چې ورشي نو اسم نه يحسبه الظمآن ماء چې تګه پاره ګمان د وبو کی حتا اذا جاءه تر دې چې دا تګي هغه تر اورسي لم یجده شیئا نو الته اسم بیا نمومي ووجد الله عنده او الله به بیا مومي دې د خپل عمل خواته فوفاه حسابه نو دې به پورا پورا به الله ورکې دته حساب د عمل ده والله سریع الحساب او الله جلد حساب کوونکې دې انده د عمل په ظاهر خودي ښکاری لکه چې دا نیک عمل دی خو چې کله دی ول خواله اور ورسی په قیامت کې نو عمل به اسم نه هرڅه ختم شوی اول ته به الله موجودی چې د تبرد عمل پورا پورا بدل ورکی یا بل مثال د اعمال د کافرانو او که ظلمات یا پشان د تیرو دی فی بحر فاغه سمندر کې لجین چې ډیر جوړ دی یغشاهو چې پټ کړی دلرا یعنی اوچت په دبا راغلی موجن موجونه من فوقه د پاس راغې نه موجن نور موجونه دي من فوقه سحاب او د دې د پاس بیا ورېز ده ظلمات تیریدی بعضها فوق بعض بعض د دې تیرونه په دور د پاسه د پاسر نور تیرو یعنی ټول تیری تیری دي په دې تیاره کې چې د تیارو کې چې د راوځي نو رڼا خو د ایمان شته نه کنه د کوپر تیری دی نو دا تیری دومره ډیری دی چې نور خو د الله نور دی د بل چا نور خو شته نه رڼا خو هغه چې الله ور کړی دا د ایمان رڼا ده نو د ایمان رڼا چې فوت شوله ختم شوله نو بیا خو ټول تیری دی نو په تیری کې خو چا د لار نخکاری په تیری کې اذا اخرج يده داسې تیری دی چې دا کتون کې خپل لاس راوباسي لم یکد یراها نو به نه ویني دا خپل لاس به نه ویني ومن لم يجعل الله له نورا هغه څوک چې دونه ګرځي الله غل رڼا فما له من نور نو نو وی د د پاره هیڅ رڼا یعنی چې الله تر طرف نه چې کوم دین حقيقي راغلی دی اسلام دی هغه ته ملاو نشو نو د دین علاوه خو پکند دی او تیری دی گمراهی دا ظلمات دی هدایت خو بیا نشته الم تر آیت نه ګورې ان الله یسبح له چې الله تسبیح بیانې داغه د پاره منغه سو په سماوات چې په اسمانونو کې دي والارض او پزمکه کې دي والطير او مارغان صافات چاغوي خوار کړی دی وزر خپل په هوا کې کل قد علم صلاته دا ټول یقینا الله پیجنې پوهیږي په منځ د دیوبانه او په تسبیح د دیوبانه یادار چې کلن دا ټول قد علم صلاته و تسبیحه دا ټول مخلوقات خپل منز او تسبیح پیجنې چې موږ څنګه وکړو والله علیم بما يفعلون ولله ملک السماوات والارض او خاص د الله د پاره بادشاہي د اسمانونو د زمکې له دغه الله ته واپس کېدل دي الم تر آیت نګوري ان الله یزجی صحابا چې دا الله شړی ورېز لرا بیاي ورېز لرا ثم يؤلف بينه را نازلی د وریځ نه من جبالن دا من جبالن بدل دی دی سما نه یعنی دا وریځ څنګه په شان د غرونو فیها په دی وریځ کې من بردن غلیوی فیصيب به من یشاء نو رسی الله نقصان د دې غلې هغه چاته چې خوښ شي و یصرفه او اړي دا چانه عم یشا دا چانه چې خوښ شي دې ځای کې دا ګلې ولي کیږي د دې یو وجه مخودل شو دا وریز دومره یخ شي چې په دې کې دن کوم وبدي نو هغه وب ټینګ شي هغه واور شي نو دا غینه ګلې جوړ شي او یا دا دا من جبال د دې غرونو نه مرادم دا غرونه دي په دې غرونو باندې الله واور وری نو دا دومره یخ شي بیا چې برکه مورز ده په هغه کې چې کوم وبدي نو هغه کلک شي او د دې کلکوالي نه ګلې جوړ شي نو دا غلې په چا راوري چاته چې الله نقصان ورکول غواړي د چا فصل او د چا سمرا آبادی چې دا هغه باندې عذاب راوستلو غواړي نو غلې پر وری او بچ کې هغه څوک چې د چا ته خوخی یکاد سنا برقه قریب ده چې برېخنا د بجلی لري یذهب بالابصار نظرونه بوزي یقلب الله الليل والنهار اړی راړی الله شپه او ورځ لره ان فی ذلک لعبرتا یقینا پدې کې عبرت دی له الابصار د پاره د خلکو چې هغه نظرونه والی یره عقل والا خلکی او الله پیدا کړی دی هر شی کل دابتن هر زنده سر مما اندوبونا فمنهم دا زنده سر به شمار دی به حساب دی او قسمونه دی فمنهم من يمشي على بطنه نو بعضی له دیونه غري چې په خپل خېټو باندې ګرځي لکه ماران شو میان شو چنجي شو ومنهم او بعضی له دیونه غسوک دی مېم شي علی رجلین چې هغه په دوه خو باندې ګرځي لکه مارغان شو انسان شو ومنهم مېم شي علی اربع او بعضی به داسې چې په سلور خو باندې ګرځي لکه د عام ساروي شو يخلق الله ما يشاء ان الله على كل شيء قدير لقد انزلنا ايات مبينات یقینا نازل کړي دي مونږه واضح دلایل آیتونه او الله هدایت کې هغه چاته چې خوښي شي په طرف د لارې نیږي او وایي دی چې مونږه ایمان راوړې په الله باندې او پر رسول باندې او مونږه اطاعت کړې دي او اطعنا مونږه اطاعت کړې دي ثم يتولى فريق منهم بیا اعراض کې یو ډله منهم د دیونه من بعد ذالک رستره به اقرار نه چې مونږه ایمان راوړې وما اولائک بالمؤمنین او نه دا خلک مؤمنان و اذا دعوا الى الله ورسوله او کله چې دوراو بلل شي الله او رسول ته يحكم بينهم چې هغه فیصلو کې د دوی په منځ کې نو اچانک یو ډله منهم د دیونه معرضون هغه اعتراض کوي یعنی ځان بچ کوي وای یکل لهم الحق دا ځکه ځان بچ کی چې حق د دیو نه کیږي او کچرته د دیو د پاره حق وي پویږي حق زمونږ کیږي یاتو الیه مذعنین نو ډیر تابعدار هغه طرف تر رواني افی قلوبهم مرض آیا د دیو په ژوند کې مرض دی ام ارتاب یا دیو په شک کې دي ام یخافون یا دیو د دین یریږي ان یحیف الله علیهم چې ظلم بو کې الله د دیو سره ورسوله او رسول داغه بل اولائک هم الظالمون الله او رسول خو د هیڅ چا سره ظلم نه کوي بل اولائک هم داخلك هم الظالمون هم دیو ظالمان دي په خپل ځانونو باندې انما كان قول المؤمنین یقینا وینا داغه قدم مؤمنانو اذا دعو الى الله ورسوله چې کله دی راو بل له شو الله او داغه رسول ته دې لپاره چې فیصله وکړي دوی په منځ کې نو اي يقولوا چې دوی راوي سمعنا واطعنا واورد المنقوم امنل واولئک هم المفلحون او دغه خلک کامیاب دي ومن يطع الله ورسوله او هغه چا چې اطاعت وکړي د الله او د رسول دغه ويخشى الله او ويرد د الله نه ويتقه ويتقه او داغه تقوا اختیار کړه دې درسته فاولائک هم الفائزون دغه خلک کامیاب دي واقسموا بالله جهد ايمانهم او قسمونه خړل دی الله باندې کلک قسمونه لئن امرتهم لا يخرجون چې کچر د تور ته حکم وکړي دوی بس تاسو روزي قل ورته وایا لا تقسموا قسمونه مخره اطاعت معروفه اطاعت معلوم یعنی دا اطاعت په قول باندې او په جبه دوړ باندې بغیر د اعتقاد نه چې تاسو عقیده نشته لري دا معروف دی یعنی دا امر تاسو نه پیژندل شوی دی تاسو اطاعت چې په جبه باندې ښکار تاسو له اطاعت خبرې دي او پټ تاسو بالکل منکر یې په عقیده کې خبره نشته لري نو تاسو اطاعت پیژندل شوی دی ان الله خبير بما تعملون یقینا الله خبر دی پاغه چې تاسو یې کوي ورته وایا که اطاعت کوي کنه نو غدار اطیع الله او اطیع الرسول اطاعت کوي د الله او د رسول فإن تولوا نو که تاسو واپس شوي فإنما عليه یقینا په دې پیغمبر باندې ما هغه سړي حملا چې په د باندې بار شوې دي د دې چې کومه ذمہ داری ده هغه په ده ده وعلیکم او پتا سو ما حملتم هغه څه چې بار شوې دي په تاسو باندې یعنی تاسو د خپل ځان مسؤل نه او تاسو د خپل ځان مسؤل یې و ان تطيعوه تهتدوا او که تاسو د خبره ومنله نو هدایت به بیا مومئ وما علی الرسول الا البلاغ المبین او نشتره پر رسول باندې مگر رسول خکارا وعد الله الذين امنوا منكم وعد کړی دا الله دا کسان سره چې ایمان راوړل تاسو نو عامل الصالحات او نیک عملونه کړی لا یستخلفنهم فی الارض چې خامخا خلیفګان به جوړو ماوی په ځمکه کې ان ځمکه بادشاہي به ولور کوم کما استخلف الذين من قبلهم لکه څنګه چې خلافت ورکړو مونږه جانشینی ورکړو مونږه کسان د جديونه مخ کې تیر شوی دي ولا یمکنن لهم او دیوبا دیوله بد زی ورکم پزمکه کې یعنی طاقت ورکم جماع وکم دیو لهم د دیو د پاره دینهم الذی دین د دیو هغه ارتضا لهم چې الله د دیو د پاره غوړه کړی چې اسلام دی ولا یبدلنهم او خامخ بدل بكم د دیو د پاره من بعد خوفهم امنا رسل يرنا امن يعبدونني چې دیو به زما عبادت کوي لا یشرکون بی شیئا زما سره به هیڅوک شریک نه ګرځي ومن کفر بعد ذلک او چا چې انکار وکړ د دې نه پس فاولائک هم الفاسقون دغه خلق نافرمان دي د الله واقیم الصلاۃ او قائم کوي منځونه ور کوي زکاتونه او اطاعت کوي د رسول د دې لپاره چې پتا سره رحم وشي لا تحسبن الذين كفروا ګمان مکه وته پیغمبر پاک کسانو باندې چې کوپر کړي وي معجزین فی الارض چې هغه زمانه خلاصې دن کې دی پس مګه کې و ماواهم النار او زید هغه ټکانه دا غوي د جهنم اور دی او ډیره بده ټکانه ده یا ایها الذین آمنو ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات دا آیت تاسو چې د سوره نور د هغه آیتونو سره د چکم د پردې او د حجاب په اړه کې نازل شوی د اجازت په اړه کې د کورته ننوتو دا غي نفس رست نازل شوی دی د مضمون د مناسبت د وجنه هم دې ځکه خو دې شوی دی اے مؤمنانو خامخا اجازه دی وغواړي هغه کسان ملکت ايمانکم چې تاسو لاسونه مالکان شوی نه وینځي غلامان دي والذین هغه کسان لم یبلغوا الحلم چې ندی رسیدلی لا بلوغ تما شومان دي منکم تاسو نه ثلاث مرات درې کړتي دا وینځو غلامان خبره د سره وستره نه خو د ماشومان خبره پاتې زمون چې تاسو ماشومان چې بالغان شوي لا لري ځکه د بالغانو حکم خو مخکې تیر شوی دی چې هغه به په هر صورت کې اجازه غواړي په هر وخت کې به اجازه غواړي نو ماشومان خو تاسو ته بار بار تاسو ته راضي کی نی پاسي د دې ماشومان د پاره درې وختونه د پابندۍ دي هغه ما هغه ماشومان یو خود بالکل ماشومان دي هغه کشران چې بلوغ تلا نه درسلي نابالغه نور غټي نو دیو ته په درې وختونو کې دن نظر راتلو ستاسو خاص ذاتي اجازه نشته دی چې راځي نو اجازه بغواړي هغه درې وختونه کوم کوم دي من قبل صلاه الفجر د سحر د مانځه نه مخکې د سحر د مانځه نه مخکې عموما کسو کپڑے وباسي او سملي یعنی کپڑے ټولي وباسي یا لګي وباسي خو دې وخت څوک ځان ته لاندې خپل ماشومان خپل کشران تم ځان خودل نه غواړي په دې حالت کې ذکر آرام حالت دی د سهار د مانځنه مخکې عموما خلکو د کیږي په خپل هغه انداز کې چې کوم ریلیکس انداز دي د په کوم کې د خوشاله چې د آرام کې آرام کې وحين تضعون ثيابكم من الظهيره او هغه وخت تاسو خپل کپڑے گدی گدی مطلب وباسه یا داغه نه صحیح سو وباسه من الظهیرتی په وخت د ماسپخین کې د قیلولی چې کم وخت دی د غرمې په وخت چې کم خلک د کیږي او آرام کوي ومن بعد صلاه العشاء او وروسته د مانځه د ماسوتن نه د ماسوتن د مانځه نه پس به بیا راځي چې رسوک راځي نو اجازه بغواړي دا ماشومان هم کشران هم او د سحر مانځه نه مخکې پوري دا دواړه وختونه اول او اخیری ول ذکر کړه د دامه سټول پکې راغی او بیا د غرمې ټیم کې د دې قیلولې څو وخت نه خو د دې ماسپخین په ټیم کې چې کم ټیم تاسو مقرره کړی چې قیلوله کوي نو دغه ټیم کې دی ناراضي اجازه دی غواړي ثلاث عورات لكم دا درې وختونه شو تاسو د پاره ليس عليكم ولا عليهم جناح نشتره پتا سو نه پاوی باندې جناح سحرج بعده نرسل دې درې وختونه او دا زکه تاسو ته خبره وشو چې باقي وختونو کې اجازه ده توافون عليكم بعضكم على بعض توافون په ډیر ځله په کثرت سره دیو تلون کې راتلون کې را کشران تاسو خواته بعض تاسو نه په بعض باندې دا رنګ بیانې الله پاک تاسو ته خپل آیتونه والله علیم حکیم او الله علم والده او حکمت والده و اذا بلغ الاطفال منکم الحلم او کله چې ورسیږي کشران اطفال کشران منکم استاسن الحلم بلوغ تا او بالغان شي دا نو بیا وسی فلیستاذنو کما استاذن الذين من قبلهم نو دیو دې مقصي اجازه واړي په هر وخت کې بیا د کشرانو د پاره خو درې وختونه شو دین اخوا راتلی شي خو چې کله بلوغ ته ورسی کشران نو بیا به د مخکینو خلکو په شان څنګه چاوي به اجازه غوښتو حکم چې څنګه شوی دی چې په هر وخت کې بدیو اجازه غواړي من قبل د دې نه مخکې چې کوم ذکر شوی دی آزاد او لوی خلق چې څنګه اجازه غواړي دیو به مغه اجازه غواړي کذالک یبین الله لكم آیاته دغرنګ الله بیانې تاسو خپل آیتونه احکام او الله علیم دی او حکیم دی یعنی علیم دی په امور د خپل مخلوق باندې او حکیم دی په هغه څه کې چې کم څه د دوی لپاره تدبیر مقرر کړی دی والقواعد من النساء او هغه زنانا چې هغه ناشتي دي د دې ناشتو نه مراد چې هغه څنګه ناشتي دي عام کې ناشتل مراد نه دي د ناشتل مراد هغه زنانه دي چې هغه نا امید شوي دي د بچي پیدا کېدو نه نور یعنی عمر دسی حد تر رسیدلې ده چې نور د اولاد امکان نشته ده او د دې اولاد امکان هغه ختميږي چې د زنانه ماهواري راتللم بن شي دا بده د مشروالي او د بډاوالي حالت ده نو دیو د پاره لا يرجون نکاحا هغه چې د امید د نکاح هم نه لري یعنی دا امکان ختم شوی دی چې بیا به دا د چا سره نکاح وکړي نو دسی بډایګانې فلیس علیهن جناح په دیو باندې څه ګناه نشته دی ایذعن ثيابهن چې دیو کی دی خپل جامع لباس د لباس نه مراد د حجاب لباس دی د حجاب چې کوم د اجانبو نه د اجنبیانو نه دی دا لباس کدا کیری او په خپل عام لباس کې د لپټه صادره په سر کړل او مخ پټ نه کیوزی نو خیر دی خدا په کم شرط یو شرط دی غیر متبرجات بزینه چې دا د حالت کې وزي چې ښکارا کوون کې د خپل خایس نه یعنی د دنه پر لکه هغه په خوانه جذبه هغه شان نشته لري کله کدا سیو څه چنګاری ور پکی دا شوق چې کوم په ځواني کې د زنانو د خپل ځان د ډول او د خایس یي او چې کله وزي چې د ځان خایسته کوي نو کدا شان دا بډایم ځان خایسته کوي دا بیا نه جایز بیا دې پرده مکمل کوي نو جایز ده یعنی ځان خسته کول خو ناجایز نه دي خو کفرس که ځان ښکارا کی حجاب نه کوي او بیا متبرجات بزینت هغه زینت او هغه شان بیا ډول سنگار جوړي نو بیا د دې حجاب د کوزولو اجازه نشته دی خو کدر نه نه به اجازه ده خو د دې اجازه باوجودم وای یستعففن خیر لهن او کزان بچو ساتي یعنی بیا هم پردو کی نو دا ول ډیره خده مشره زنانه ده په دې قواعدو کې شامل ده خو بیا هم چې بهر ته وځي نو پابندي خو په الله کې نه خو ده خو د دې باوجود کدا پرده وکي په حجاب کې وځي نو الله فرمایي دا ول ډیره خده نو کوم خبره چې الله ورته خویل ده نو پر خبن سره عمل وکي خو کپرس کې وځي نو اجازه تر قران کریم ورکو والله سميع عليم ليس على الاعمى حرج نشته دې پړون باندې سحرج ولا على الاعرج حرج نه په ګډ باندې سهارت شته دی ولا علی المریض حرج او نه په مریض باندې سهارت شته دی د سشي چې د خوراکو کی دا معذور خلق دی ولا علی انفسکم او نه په تاسو په خپل چې تاسو د خپل کورن نو خره دا جدا مسله ده خدا درې کسان دا معذور خلق د دیو معذوری دیو ته دا حق ورکې په دې ټوله معاشره باندې چې د چا د کور نه څه شی وخړو دیو ته اجازه ده او دوی ته وسوک سنوي د دې مطلب دا دی په دوی باندې سهارج نشته مطلب دا چې تاسو کار راضي تاسو نس شیخوري نو تاسو نه چې تنګ نه کوي ځکه دا دوی معذوري په ټوله معاشره باندې ته حق ور کوي چې دوی خوراک ساګ او سجدي واړي پوری خوري خدا سي نه یو خدا سي کنه په لار باندې روان دي او د چا میوه ده او د دې میوې نه دانه راوغسته وی خړل اجازه ته وته خوري دي بل څه شی پروت دی غره ست پټی کې راشه پر تر د میوه د دې څه شی راخلی خوري ته ودی خوري ته خو کچرته کې دا موضوع سره داسې منسوبه جوړه کی چې د ځان سره یو لوی پند راغسته پیټه تړي دی نو بیا اجازه نشته دی د د خوراک اجازه ده چې څومره د خوړې شي خپل ذاتی ضرورت چې څومره دا پوره کول شي او کده په دې کوړمه ساتل غواړي نو د دې اجازه ته نشته دی چې وړم سړی ځینې په خاله ډېرې قصې مشهور دي داغه زم سره وخت نشته دی په دې جوارو پټی ته لاړ شي نو ځان له یو وګي نه خوري بلکې د وګو پیټه وتړي وی سی پټه په سورزو کې خالی کی دا شان د مړو باغ ته زیرو ځانه او دا غزنه یو یو پیټه راوړي یا دا شان نور څه د دې اجازه ته نشته ده او سمره د خوراک د هدا پوري یو دانه دو دانې دی کدري سمره خړې شي نو سره به سمره خوراک کول شي د دې هغه ته اجازه ده چې کم ځای ته ورغه او د چانه د خوراک څه شي وغوښته نو په کار د چوري کې ولا داغه د معذرت انفسکم او د پتاسو باندې سهارج تره ان تاکلوا من بیوت بیوتکم چې تاسو د خپل کورن نه خوراک وکړي او بیوت آبائکم د خپل داران د کورن نه خوراک وکي دا بی اجازه ته او بیوت امهاتکم د میندو د کورونو نه خوراک وکي او بيوت اخوانکم یا د ورونو د کورونو نه خوراک وکي او بيوت اخواتکم یا د خويندو د کورونو نه خوراک وکي او بيوت اعمامکم یا د خپل ترونو د کورونو نه یا هغه د د پلار خويندې تروريانې چلته پوپي او بيوت عماتکم نو ترونه ګره اعمام ترونه او عمات تروريانې ان د پلار رور او د رور د پلار د رور فطرتن دا څومره خلک چې بیان شو دیو په دې خوراک باندې خوشاليږي پلارم خوشاليږي مورم خوشاليږي او روړم دیو ماماګادم دیو ترونم دیو تروریان دی خو کچرته داسي چې چا منع کړي نو بیا به نه خوري دا نه چې ماته قران اجازه کړی دی کاوی منع کړی خپکیږي هغه دوست ان داګه کور خوړه شي چې دوست خوشاليږي او یو دوست داسې دی چې دوستی د سره ده خو دې کاتو کې د سره دوستی نه کوي نو بیا به خوریم نه لیس علیکم جناح بیا یو بل خبر اجازه تو شو څه ګناه په تاسو نشته ان تاکلوا جميعا او اشتاتا چې تاسو یو ځای ډوړی خورئ او که جدا جدا ډوړی خورئ یو ځای نه مطلب په یو لوخي کې په یو ځای باندې کې ناستل نو لوخه کله جدام شي خلک یو ځای ناس دي لکه نن سبا یو اگر چې زیاتی بوج دی په خوا زمانه کې به میلمانه را لس کسان نو یو لوخه بہت کی خو دې شو او دا لوخه په داسې سپاش زنانو به ډېر زریسته وینځو خبره ختم شوه نن سبا چې یو میل مراشي او دا میل مر رخصت شي په کور کې کچن ته بیا ورته نه وځي نو د لوخه یو دومره لوی قطار به لګېدل یو لوی پیټه به پروتي دا زنانو ته ناشته او حیران ورته دا بوس سپاکو مسنګه یعنی د یو مېلمه لپاره دوبره لوخي استعمال شي بې ځای او بیا چې لس مېلمه نه راشي نو بیا خو په کچن کې خدای ورځ پورې هغه لګي زنانه د لوخي سپاکیږي نه د دې لپاره بیا بشمار سامانونه راوتی دي د دې لپاره مصالې او لوخي او داغه د لوخو د انزلو مشیدان د دې لپاره سر په دالوی ترتیبات چې دا سپاکولم بیا غواړي کنه نو خدل ته دمنه چې د جایز حد پورې دې ته جدا جدا ډوړې نه ویل کیږي چې خلک په یو ځای ناست خو په لیټه جدا جدا دي دا د جمع ډوډۍ ده دا یوازې نه ده یوازې دا چې ځان له یوازې هغه یو ګډ تکینو ډوډۍ خوري نو خیر دی ودی خوري او کنه ټول په یو ځای کې دي نو که په یو لوخي کې خوري او که لوخي جدا جدا خو په جمع باندې ناس دي نو دا ټول دا د جمع ډوډۍ ده نو که په جمع باندې یو ځای خوري او کنه څوک جدا جدا خوري دې کې سهارج نشته دی نو چې پکور کشرانو نو کل یو ځای به کې ناس ټول به مور کې نه ولې ډوډۍ یو ځای خوري خو کله چې ته مونږ کې بسوک مرور شو او هغه به لا جدا وکیناستو نو زه مور به تاوازو کوم څه د اندوانو په شان جدا کینې دا زم په هم موثر ټول خلک هم داسي وي چې دا د اندوانو طریقه نه جدا کینې نو دا الله اجازه کړې ده دا یو حرج وکړه که بے ځای حرج دی نو الله نه دی خو د پتا سبانه نو که څوک ځان له ډوړې خوري او که څوک په جمع کینی دا بیل خبره ده چې په جمع باندې کینی په دې ډوړې کې په دې رزق کې برکت دی په دې کې مینه زیاتیږي محبت زیاتیږي دا دی خدا جائز څه فرضي خبره نه ده جائز دي فاذا دخلتم بيوتا نو کله چې کورون ته ننوځئ فسلموا على اهلها نو سلام واچوي على انفسكم په خپل ځانونو یعنی په یو بل باندې تحیتن دا دعا د خیر د من عند الله د الله تر طرفنا مبارکتن چې مبارک ده طیبتن او ډیره حسینه او جمیله ده کذالک یبین الله لكم الآیات دارنګ بیانې الله تاسو ته خپل آیاتونه لعلکم تعقلون دې لپاره تاسو پوه شئ د دې نه پس د یو جماعتي امور او د جماعتي نظم آداب بیانې الله انما المؤمنون الذين امنوا يقينا مؤمنان هغه کسان دي چې ایمان لري په الله باندې او پر رسول الله باندې وای زکات معه او کله چې دوی دا غسرې علی امر جامع په یو دې کار باندې چې هغه جمع کوونکی دی ولره نو هغه کار هر د مسلمانانو د اجتماعي امور کم کارم چې حت لم يذهبوا دو ندي حتى يستاذنوا تر دې پر دو اجازه غواړي د اجازه نه بغیر به اجازه نه دي ان الذين يستاذنونك يقينا خلق شتان اجازه غواړي اولئک الذين دا خلق دی یؤمنون بالله ورسوله چې دی ایمان راوړي په الله او پر رسول باندې فاذا استاذنوك لبعض شانهم نو کله چې دوی ستاره اجازه غواړي د بعض کارونو لپاره فاذل لمن شئت منهم نو ته اجازه ورکړه دیوته چاته چې پکې خوخی واستغفر لهم الله او بخنه غواړه دیو لپاره د الله نه یعنی دیو عذر پیش کړی اجازه ورکا خو بیا وته دعا هم کوا نو د امیر د پاره بیا غوښ څوک د اجازه غواړي نو چې خوخه د اجازه ورکا چې خوخه د مور کوا اجازه وای دیتا د اجازه مطلب دا چې دی اجا ملاوي دل ته اجازه غواړي کنه درخواست کې نو درخواست د پاره دا شرط نشته چې خامخا باندې لیکيږي زمي یو کارکون د خپل امیر یو ځل محاسبه کوله وې زه چې کله ستانه اجازه غواړم ته مال اجازه راکې نو پرون چې ما اجازه وغوښتل ولې را نه کو نو هغه ته چې دا درخواست خو دې د مطلب د ادارې چې د دې کې دواړه امکانات شته امیر به یا قبلې یا به نه قبلې نو دا خوخه ده که قبول کو نو بس لاړ بشي که قبول نه کو نو ته محاسبه نشې کولای چې تا هر وخت اجازه مال راکې نو موږ به اجازه غواړې څه شي لا بیا خو اطلاع کوو زه نو په اطلاع ورکولو په اجازت کې فرق دی اطلاع ورکول داري چې زه سه بلاړم او اجازه دار چې اجازه تاسو کوي نو زم کې اجازه نه کوي نو بیا نه زم نو پیغمبر ته الله یو هر مرته دا حکم دی چې کله اجازه در نه غواړي نو خوخه دي دا اجازه ورکه حالات ته دغه ورکه کنه ورکه اجازه مور کوا خو کله چې اجازه دی ورکو نو بیا ولا بخد بخد دعام د الله نه غواړه استغفار ولکه دا امیر ذمہ داری ده دا ولې کې دی شي هغه په دې خپل عذر کې دومره صادق نه وي داغه په ځیر کې چې لا شیخ غټ شوی چې دا عذر دی او اجازه غواړي ولا حالانکه اجازه غوښته نو په کار دله خداغه په ځین کې یو معاملې وړه خبره غټه شوې ده چې خامخا تلل په کار دي او غلاړ نو ته ول د مغفرت د بخنه دعا کو چې الله دې معاف کړي دا د امیر شان دی ان الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء عبادكم بعد مخ ورسته مخکې خبره تیر شو کنه دعا ور لغواړه نو د پیغمبر دعا او په عام خلکو په دعا کې فرق دی ان د پیغمبر دعا تاسو د عام خلکو د خپل دعاګانو په شانتي مگر زوي دې کې ډیر زیات فرق دی یادار چې د پیغمبر را بلل چې پیغمبر کله تاسو راو غواړي د کم کار د پاره نو راتلل فرض دي او بغیر اجازه ته تلل بیا حرام دي نو د پیغمبر بلنه د خیوبل د بلل شان مگر زوي قد يعلم الله الذين يقينا الله پیجن هغه کسان يتسللون چې وزي منکم تاسو نه لوازا د یو بل نه پنا پنا د یو بل نه پټ پټ دا کسو کاربو کې پاتې شوی نو متسللین هغه هغه مجرمانو ته وي هغه قیدیانو ته وای دا متسللین دي چې هغه وطن ته بغیر د ویزې نه پټ چرته په عمان او په ایران په طرفونو نه وتی دا وی متسللین دي یعنی دا لغنه حکومت د ټول پولیسو دار سره عملی نه پټ پټ را دنه وتری په یو طرف باندې نو چې کم خلک د مجلس ته دغه شان پټ پټ وزي یو بل ته وګوري یو ته اشاره وکي کله کله په جنگ کې یو طریقې په جنگ کې چې کله فوجان گیر شي کنه د گیریدو نه پس هغه به یو کار کوي یو جماعت جوړ شي دا جماعت په دشمن ډزې کوي چې دشمن سر اوچت نه کی او بل جماعت رواني زی منډه وهي نو بیا دا بل جماعت یو ځای تور دا حالت کین وړل شروع کی پرې مېز کې دا جماعت رواني دیو یو ځای ته ورسی نو بیا دیو شروع کې دیو رواني د قشان د منافقینو کاری چې مجلس کې د یو بل نه پنا کیږي یو د یو نه پناشي نو بل بیا د بل نه پناشي یتسللون منکم لوازا پنا پنا د یو بل نوزی فليحذر الذين يخالفون عن امره نو دی یریږي کسان چې مخالفت کوي د حکم د رسول الله نه ان تصيبهم فتنه جوبر سګدیو ته فتنه په دنیا کې او یصيبهم عذاب الیم یا ورته عذاب دردناک ورسی په آخرت کې الا خبردار شي ان لله ما فی السماوات یقینا د الله د پاره دی هغه چې په اسمانونو کې دي والارض په ځمکه کې دي قد يعلم ما انتم علی یقینا هغه پویږي په هغه حالت باندې تاسو باغی باندې یې یعنی په ایمان کې کې په نفاق کې او یوم یرجعون الیه او په ورځ چې واپس وکړي شي دی الله ته وينبئهم بما عملوا نو خبر به کې دی په هغه سم چې دی کړی دی والله بكل شيء علیم هغه ذات نزل الفرقان چې هغه فرقان را لېګلې دی برکت والا دی یعنی ټول برکت دا غسر دی د برکت خالق مغه دی برکت ورکون کې مغه دی اغستون کې مغه دی په دې جهان کې چې څومره برکتونه دي دا د چا په عمر کې دي په رزق کې دي په مال کې دي په سشي کې دي دا ټول برکت ورکون کې هغه دی بل هیڅوک برکت اچون کې نشته دی او نه څوک د دې حقدار دی چې داغه نه برکت وغوښته شي نو نهایت برکت والا دی هغه ذات چې فرقان را لګلې دی فرقان د قران ته ویل کیږي او دا ځکه چې د فرق کوونکې لري په مابین د حق او د باطل کې على عبدي په خپل بنده باندې د څه لپاره ليكون للعالمین نذیرا د دې لپاره چې شیره لپاره د ټول مخلوق د جن او انس نذیرا يرون کې الذي يغزا چې داغه لپاره بادشاہي د اسمانونو د زمکه ده ولم يتخذ ولدا او نه بچی نیولې د ځان د پاره او نه د لپاره څوک شریک شته په بادشاہي کې او پیدا کړی د هر شی فقدره تقدیرا نبی د هر یو د پاره یو اندازه مقرر کړی دا یو تقدیر مقرر کړی دی واتخذوا من دونه الها او دیو نیولې د الله نه سوا نور خدایان دي بوتان لا يخلقون شيئا دیو نشي پیدا کول څه شی وهم یخلقون او دیو په خپل پیدا کړی شوی دی ولا یملکون لانفسهم او دیو اختیار نه لري د خپل ځان د پاره ذرن د دف کولو د ضرر ولا نفع او نه در رسولو د نفع ولا یملکون موتا او د دې مالکان دیو د مرګ ولا حیات او نه ژوند یعنی د مړ کولو او د ژوند دی کولو ولا نشورا او نه بیا در پاسول په قیامت کې وقال الذين كفروا ویلو هغه کسانو چې کافران دي ان هاذا نه دا الا افکن مگر دا دروغ دي افترا او چې پیغمبر په خپل جوړ کړی دي واعانه عليه قوم اخرون او مدد کړه د سره په دی باندې نور خلکو بل قوم فقط جاءوا ظلما وزورا الله فرمایي دی یقین راتلو کړل په ظلم باندې وزورا او په زیاتی په دروغ باندې ان ظلم نشرک وکړو بے انصافی وکړل وزورا او دیو دروغ تړل وقالو دی ویل اساطیر الاولین دا کثیره په خوانو خلکو دی اکتتبها د لیکلی دی د بل چانه ان د بل چانه نقل کړي فهي تملا عليهم دا په دبر لسته کیږي بکرتا واسویل سار او ماقام وی بل سو کې وللیکي او هغه بیا د تیارین دی لولي او یادې به ولیکي بیا موږ ته دا الله کتاب دی قل ورته وایا دا عجیب غند حماقت خبره پدې و چې دا کم کس بل دومره ماهر ناس دی چې هغه دل لیکي او دل ورکی به دل ولي دومره لوی حیثیت په دته حاصل دی نو هغه په خپل ورنل ولي ان هغه ماهر په خپل ور ناراضي چې دغه حیثیت چې دته حاصل دی دومره لوی حیثیت دا دومره بے نظیر کلام چې څوک د دې مثال نشي راوړي نو هغه سره چې هغه بل کس دغه په خپل ور نه بیانې چې هغه خپل ولله لیونه دغه دی خراب دی نو دی وی دا قول ورته وای انزله دا اچا او تن دی کله انزله نازل کړی دی دی قران لرا الذي غزات يعلم السر في السماوات والارض چې پویږي په پټو سيزونو په غیب باندې پاسمانونو او پزمکه کې انه کان غفور الرحیم وقالو ما لهذا الرسول او دی بوی دا څنګه پیغمبر دی سشوی دی پیغمبر لري دا څنګه پیغمبر دی یاکل الطعام چې د ډوډۍ خوري ويمشي فی الاسواق او په بازارونو کې ګرځي لولا انزل الیه ملک ولید ته فرشتہ نه راغلی چې تصدیق وکي فیکون معه نذیرا نو هغه د سره یو ځای يرون کشي ان چاغه خلکو له دمکی ورکی چې ولې نه مني دا د زمونږ د زمانه د خلکو دا رواج د غټ سړي علامت دار چې د ور خلکو سره یو ځای خوراک نه کوي دا به د جدا حضرت کینی د افسران دي کوم زمونږ د پوجار افسران یو خاص نشه ده او دا غي داج دیو دیو خاص پروتوکول دی دی به یو سفر چې کینو په ټانګه کې بنه کوي په سوزکی کې بنه کوي موټر کې بګرځي د په عام موټر کې بازار کې بنه ګرځي ډوړی و پای کې نخوري دا غټ سړي نه خده نو پیغمبر تم دی ویج دا هم چې پیغمبر دی نو بیا د شان ډیر بل شان پکار دی کنه هغه دا چې د ډوړې نه خوري ذکر په د الله پیغمبر ته د ډوړې ته حاجت سره او د بازارونو کې ګرځي د خپل معاش لپاره سامان اخلي خرڅول غستل کوي دا خو د پیغمبر شان نه دی الله فرمایي او یا یا بل خبره چې پرشتہ د سر راغلی وي او هغه اعلان کړو چې دا پیغمبر دی او یلقا الیه کنز یا دته خزانه را غورځېدلی وي او تكون له جنة یاره دی او باغ وي یاکل منها چې داغه نه د خړلې وقال الظالمون او ویل ظالمانو ان تتبعون الا رجلا مسحورا وی تاسو تابعداري نه کوي مګر د یو سړی چاغه باندې جادو شوی دی دا دومره قمقل خلکو یو فارسی کې متل لوي دروغګوره حافظه ده باشد د دروغجن سړی حافظه نه کله به دی وی چې دا جادوګر دی کله به وی په دبانې په خپل جادو شوی دی کله به وی زمونږ بوتانو د پاگل کړي دي او د قلب سات پس به وی وی ډیر نه عجیب او غریب کلام اوري دا د بل ځای زده کړی دی دا لیونه دا کار نه کول شي دا لیو دی چې بیا د بل چا دومره عظیم کلام زده کوي به بل یو ترتیب باندې اوري بعد دا به خبرې کولې الله فرمایي انظر وګور ورته پیغمبره کیف ضربوا لك الامثال سرنګ بیارې ستاره پر مثالونه یعنی دسی مثالونه دلایل بیانې چې د حق نه خلق واړی فضلوا د دې ګمراه شوی دی فلا یستطيعون سبیلا طاقت نه لري د هدایت لارې ته دراتلو تبارک الذی برکت ولا دغه ذات کچرتا غو غواړي نو بغردي ستاره لپاره خیرم من ذالک د دینه غره د دې چې سوای کنه دا باغونه او د اسمره ورته وی چې دي د دینه غره مستاره پاره وګرځي خدا خداغه حکمت نه دی کنه سبې جناتین باغونه تجری من تحت الانهار چې لاندې راغې نه ورونه بهيږي قل ورته وای ازالک خیر آیا دا بهتره ده ام جنت الخلد التي وعد المتقون یا ده همیشوالی هغه جنتونه چې د متقینو سره داغي وعده شوی ده كانت لهم جزاء ومصيرا دا جنت دې راوي د پاره جزاء بدل ثواب ومصيرا او مرجع دې درجو لهم فيها ما يشاءون د دې لپاره په دې کې هغه سړي چې د دې خوخي خالدین همیشه بيدو کان علی ربک وعدا مسئولا د پستا پر رب باندې وادم دا واده مسؤله چې دا مطلوب ده ان خامخا به دا کیږي واجب الادا ده او پاغه ورځ راجمه به کیدو او هغه څوک به راجمه کی یعبدون چې دی عبادت کوم من دون الله سوا د الله نه نو فیقول ورته وای انتم ازللتم عبادی آیا تاسو گمراه کړو زما بندگان دا کوم اولیاء پیغمبران نیکان صالحان چې د خلکو را بللی کړه په دنیا کې د قبرونو ته نظرانی وړاندې کړي دعاګانې ته غوښتي دغه اولیاء ته به الله وی انتم ازللتم عبادی تاسو زما بندگان گمراهان کړو چې ورته میر زمو عبادت وکي زمون نه نفع او ضرر وغواړي مونږ ته چغي وهي الا پیر بابا را ورسیږي او دا تاسو به را ورسیږي او یو لسم ځوان په نیکي را ورسیږي دا تاسو ته دا ویلو چې دا مونږ ته چغي وهي ناوی په دې انکار کوي ام هم ظل السبيل یا تاسو ته چغي وته ویلو کله دوی په خپل لار خطا کړی و نو هغه بووي سبحانك پاک ته ای زمونږ رب د تعجب سره څومره پاک ته ما کان ينبغي لنا ند نو مناسب مونږ لره ان نتخذ من دونک چونی سمونږ ستانه بغیر من اولیاء نور دوستان او کارسازان ولکن متعتهم لیکن الله تعالی دوی ته پیدا ورکړي وي د ژوند سامان دی ورکړو د دوی پلارانو ته حتی نسوس ذکر تر دې چې دوی قران پرې خو دو وکانو قوم منبورا او دا قوم هلاکی دن کې فقد کذبوکم بما تقولون د دې مطلب دا چې دا کم ظرف او کمینه خلکو دا اولیا به وي وي دا خلک کم ظرف او کمینه خلکو تا ول رزق ورکړو شکر وکي نو دوی چې رزق خوړو نو د مکرام جوړ شو فخر کس دبوکم نو الله بو فرمای ګوره کنه دغه اولیا او تاسو را بلل په دنیا کې تاسو تاسو تکذیب وکړو تاسو خبره دروغجن کړه بما تقولون هغه چې تاسو وایي دی واله هدي فما تستطيعون صرفا نو تاسو طاقت نه لري دا اړولو د عذاب د ځان نه ولا نصر او نه مدد وما يظلم منكم هغه څوک چې ظلم وکړي تاسو نه ان شرک وکړي د حق نه انکار وکړي نو زق عذابا كبيرا نو موږ بدیو ورسکو عذاب لوی وما ارسلنا قبلك من المرسلين ندی لګلی ما ستاره مخکې پیغمبران الا انهم لا یاکلون الطعام مگر هغه به یقینا خوراک خورو او په بازارونو کې به ګرځیده وجعلنا بعضکم لبعض فتنه دا بازارونو کې به ګرځیدل خلک وای کنه بازار ته به نه راوځي دا پلانې بهر نه راوځي دا ولی خلکو سره خبرې نه کوي ملاقات نه کوي ولی وای د تقوا خرابېږي بیا نو دا څنګه تقوا ده چې خلکو سره په خبرو خرابېږي دا څنګه بیکاره تقوا ده چې ته بازار ته راوځې نو خراب بشي نو تقوا خو بلخ کار شي چې ته بازار ته راوځي او تقوا بچ پاتې کې نو چې ته دنه په ګډ کې کېناست او راوځي نه نو بس تقوا تقوا ده نو فرمایي وجعلنا بعضكم لبعض فتنه او بعض لدون من بعض لپاره فتنه ګرځولې د ازمایش ګرځولې ده اتصبرون آیات صبر کوي په دې باندې په دې حالت باندې چې فقر او شدت او تکلیفونه دي وکانه ربک بصیر او دې رب ستا بصیرن لدون کې خبردار دي د هر سنه چې څوک صبر کوي او څوک نه کوي وقال الذين لا يرجون لقاءنا او ویلو هغه کسانو چې امید نه لري یا نه یریدل زموږ د ملاقات نه لولا انزل علينا الملائکه ول نرا نازلیږي په موږ باندې فرشتي او نرا ربنا یا ول نه موږ رب خپل لقد استكبروا في انفسهم دې دغه کې ترجمه ته لقد استكبروا في انفسهم یقینا دیو ځان اوچت ګڼلې ده دیو ځان اوچت ګڼلې دي سو ان لقد استكبروا انفسهم دیو اوچت ګڼلې دي ځان خپل فی انفسهم په خپل نفسونو کې یعنی دیو په خپل دانش کې ځان ډیر اوچت ګڼلې دي اوچت نه دي خو په خپل خیال کې ځان ډیر اوچت ګڼلې دا خیال په ځان کړی دی چې مونږ ډیر اوچت خلک یو ډیر غټ خلک یو نو لقد استكبروا انفسهم مقدر دی بکی دی خلکو خپل ځان اوچت ګڼلې دی پی انفسهم خو په حقیقت کې نه دی خلکو په نسبانه د خپل ځړه کې دنه په خپل خیال کې دنه وعتو عتوا کبیرا او دو سرکشی کړي سرکشی لویا یوم یوم يرون الملائکه هغه ورځ باندې چې وبیني د عمل لفجعلناه نو بغرزو موږ دلرا هبا منصورا دړه خورا ورا شوی ان د دیو عملونه د دې کافرانو چې سیکړي د دې مشرکانو د دیو عمل د شرک سره نه دی قبول شوی دا هم الله منو او ناره بل چاته وهلې د دې شرک سره ټول عملونه د چې ګرد ګرځدل غبار خور ور دي اصحاب الجنه خاوندان د جنت نه جنت والا یوم ایزن په دغه ورځ بل چا لپاره نه ده وکانه یوما علی الکافرین عسیرا او د اورس په کافرانو باندې ډیره سخته د قیامت پر ورځ به الله आवाज کوي انا الملک اين ملوک الارض ز بادشاہ نن هغه د زمکي بادشاہان چړته دي هغه هیز هاینس هیز ایکسلنسی هیز میجسټی او چیف ایگزیکټیو د ځان د پاره چې نمونه نه خوخیدل چې څومره غټ نوم کیدی دا جلالت الملک او صاحب السمو معالی هغه چرته دینن شتره چرته اين الجبارون اين المتکبرون هغه جبارون متکبر خلق غټان نن چرته دي نو څوک به موازو نکړي شي نو ورځ دا ورځ په کافرانو باندې ډیره سخت ده یوم یعض الظالم علی یدیه په دا ورځ باندې بچکونه لګي ظالم په خپل لاسونو باندې ډیر غم نه او وای به یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا اے کاش ما در رسول غلار نیولی وی یا ویلتا اے افسوس هلاکت زما لیتنی کاش لم اتخذ فلانا خلیلا کاش هغه فلانه فلانه مې نوې دوستان کړي نو څنګه به خوا دا دوستان به وریاد شي کنه دا لیډران چا پسې چې تلې ده چا سره تعلق ساتلې مینه ساتلې ده چا ته زنده‌باد مرده‌باد ویل دي کنه دا ټول به وریاد شي نو کاش نه مې دوستان کړي نه وسره تلې دنیا دې ټوله غرق شوې وي خیر دې زوګې دې پاتې شوې خو چې د دې ظالم سره به دوستی نه وکړي لقد اضلني عن الذکر یقینا زد واړولم دې قران نه دې ایمان نه بعد از جاني دې نه پس ما تراغلو وکانه الشیطان للانسان خذولا او دې شیطان د انسان د پاره ذلیل کون کې رسوا کون کې وقال الرسول ابو رسول اے زما رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا یقینا دی قوم دا قران نیولیو نشانه تزهیق ټوکه نی جوړ کړي وتی مهجورن پریخه او نظر انداز کړي او هم دغه رنګ ګرځولې د هر پیغمبر د پاره دشمنان من المجرمین د مجرمانو نه وکفا بربک هادی و نصيرا او کافی د رب ستا هدایت کوونکی او مددگار وقال الذين كفروا او وای ویلی واغه کسانو چې کافران دي لولا نزل عليه القرآن جمله واحده ولې نرا نازلېږي په دبانې قرآن جمله واحده په یو ځل لکه تورات انجیل چې راغلیو کذالک ان دغه رنګ ما وکړل الله وی لنثبت به دا لګ لګ می نازل کو لنثبت به فؤادک چې په دې مضبوط کم په دې باندې ستاز جوړ ورتلناه ترتیلا او لوست د موږ دا لګ لګ لوستل په ترتیل باندې لوستل جدا جدا ولا یاتونک بمثل او الله فرمای نه راوړي دوی تاسو یو عجیب سوال یو نوې خبره الا جئناک بالحق مگر موږ درکو تاسو حق د دې په جواب کې واحسن تفسیرا او ډېر خیسته بیان چې ته بیان کې الذين يحشرون على وجوههم هغه کسان چې راجمه بکړه شي په خپل مخونو باندې ان را روان وي راخو د کېږي په مخونو خپل ویلا جهنم جهنم ته اولئک شر مکانا دا کسان ډیر بد دي د حیثیت د مکان نه د حیثیت د موقف نه ډیر بد موقف در ودرې دوه زید لري دی او اضل سبیل او ډیر خطا شوی دی د لحاظ د لار نه ولقد اتینا موسی الكتاب یقنا ورکړو موږ موسی السلام ته کتاب وجعلنا معه اخاه هارون وزیرا او ګرځولم دا غسره جوړ کړم دا غسره هارون وزیر مددگار فقل نذهبان مرتبه تاسو دوه لاړ شاغي قوم ته چې تکذیب کړه زموږ د آیاتونو نه قبطیان دي فرعونیان دي فداهو نو هغه و نه من فدمرناهم تدمیرا نو هلاک کړل موږ هغه لره خه هلاکول وقوم نوح او قوم د نوح علی السلام کله چې دیو تکذیب وکړ د پیغمبرانو نو غرق کړل موږ دیو او ګرځول موږ دیو د خلکو د پاره نخره عبرت او تیار کړه د ظالمانو د پاره عذابا الیما عذاب دردناک او عادیان او سمودیان اصحاب الرس کوی والا دا یو علاقه چې هغه کې کوی ورپکې دا غي په غاړه دی اوسېدل دی او کندې په غاړه یا بل روایت دا چې دا هغه قوم دی چې دوی ته یو پیغمبر الله لېګلو او خپل پیغمبر دی ترلو او کوی ته غرزولو اصحاب الرسو ته ویل شوی دی وقرون بین ذالک او د دې اصحاب الرسو د عادیانو په منځ کې ډېری پیړۍ نوري کثیره وقرون بین ذالک کثیره ډېری وکلا ضربنا له الامثال او دې ټولو ته مونږه دا مثالونه بیان کړیو دا نمونه د تیر شو قومونو وکلا تبرنا تتبیرا او دا ټول مونږ هلاک کړیو هلاک ول تبا کول ولقد اتوا على القريه دا خلق مکی والا ورغلی د دیو په لیکلو باندې الله تیغه کلی هم ترت مترسو چې پاګه باندې بد باران ورې درو نه د کانو باران ورې دلو افلم یکون يرونها آیا دیو دا په خپل سترګو ویني نه چې دا عذاب راغله زلزلہ راغلی او چت شوی را خلاص شوی دی بیا په باران د کانو شوی دی بلکان لا يرجون نشورا بلکې دیو امید نه لرو د پاسې دلو نشورن دیو د پاسې دو امید نه لرو چې دیو به دوباره را پاسي و اذا راو ک کله چې دیو تاو ویلي یتخذونک الا هزوا دیو نه نسی تعالی را مگر په ټوک باندې ان ستاره ټوک جوړي خنداګانې د پوره کوي او واي اهاذ الذي بعث الله رسولا ايدا کس د جده الله پیغمبر را لګل دي ان کاد لا يذلنا عن الهتنا قریب وجدبن ګمراه کړی وي د خپل الهونه اړولي وي لولا ان صبرنا کچرته مونږ صبر نه وکړ علیها پر خپل خدایانو مونږ پټینګ شوی نه وې نو دغه ته مونږ اړولیو وسوف یعلمون وزر د جریبه پوشي حين يرون العذاب کله چې دی عذاب وویني من اضل سبیلا چې څوک دی خطا لارې وال د لارې نه ارایت من اتخذ الهه آیت لري دغه کس چې هغه جوړ کړی خپل الہ خپل معبود هوا او خپل خواهش هغه څوک دی لیدلې دی چې د خپل خواهش نه خدای جوړ کړی دی او چې خواهش سو یا کمنی اپ انت تکون علیه وکیلا آیا ته یې په دبانې ذمہ دار یې تل ذمہ واری غستې شي ام تحسب ان اکثرهم يسمعون آیا ته دا ګمان کې چې اکثریت د دیونه اوري او یا عقلون یا پویږي نه پویږي انهم الا کل انعام ندی دیو مگر پشان د سارو دی بل هم اضل سبیلا بلکې دیو د دې سارونه هم بد لار ول دي اوړېدلې دي گمراه شوی د لارې نه د سارون هم زیات بدتر دي ساروی نه دي بلکې د سارون هم بدتر دي ساروی چې څنګه لار نه پیژني دی هم دغه څه لارې نه اوړېدلې دي وقفه دی دا شل منټه کم دي نه 15 منټه کم پورې وقفه ده